خو داسې بلکل نه ده، بلکې دا مسؤلیت د امت هر کس ته د خپل وس او توان موافق هغه که نارینه وي یا ښځینه وي متوجه دی. فقط دومره خبره ده چې په دې کار کې ښځې د ښځو په نسبت سره د نارینهو د مسؤلیت دایره ده پراخه ده ساحه یې پراخه ده لیکن مسلمانه ببي د ښځو په مجالسو، محافلو، کې د خپلوانو، کورنۍ او اولادونو پر وړاندې پوره مسؤلیت لري په دلیل د دغه حدیث شریف کلکم راع وکلکم مسؤول یعنې هر یو د تاسو راعي او شپون دی او هر یو د تاسو د خپل رعیت، لاس لاندې کسانو، په برخه کې مسئول دی. دا حکم د اسلامي امت ټولو کسانو ته هغه که نارینه دي او که ښځینه دي، که علماء دي، که عوام دي، که خاص دي، که عام دي، دوی ټولو ته متوجه دی. همدارنګه جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلي دي، والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها. یعنې ښځه د خاوند په کور کې شپونکۍ ده، هغه د خپل لاس لاندې کسانو په باره کې مسؤله ده. یعنې که چېرته خاوند غایب وي، بیا دغه مسؤلیت د کورنۍ ښځې ته متوجه دی، که چېرته مور او پلار نه وي، بیا مشر ورور او مشرې خور ته دا مسؤلیت متوجه دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر یعنی په ښو کارونو باندې امر او له بدو کارونو څخه منع کول دا د صالحو نارینه او ښځینه مؤمنانو ستره دنده او مسئولیت دی الله سبحانه وتعالی فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر یعنې مومنان سړي او مومنانې ښځې ځنې د ځنې نورو دوستان دي یعنې دا په نیکیو کې یو د بل ملاوې تړي یو د بل سره مرسته او مدد کوي دوی په نیکۍ باندې امر کوي او له بدیو څخه خلق منع کوي دا د مؤمنانو یو ستر صفت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مؤمنانو له مهمو صفاتو څخه یو ستر صفت بلل کیږي چې په همدې صفت باندې دوی د منافقانو څخه جلا کړي، الله سبحانه وتعالی فرمايي، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنکر وينهون عن المعروف منافقان سړي او منافقانې ښځې چې دي دا ځنې د ځنه نورو دا څکه دوی د بدۍ لوري ته خلک بولي او د نېکیو په لار کې دوی خنډ وي، د نېکو کارونو نه دوی خلک منع کوي. یعنې د منافقانو او د مؤمنانو فرق چې وشو په دغې دعوت کې وشو. مسلمانې خورې! د اسلام. قدردانې مورې! ته هم سر له نن څخه دغه ستر مسؤلیت ته چې د پیغمبران علیهم السلام دنده ده متوجه شه، که الله سبحانه وتعالی دې ستا په لاس باندې یوازې یوې ښځې ته او خپل اولاد ته دې هدایت وکړي هغه دې ستا دپاره تر هر څه غوره دي، جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلي دي. لأن يهدي الله عز وجل على يدك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت یعنی که الله د ستا د لاس څخه یو بنده ته هدایت وکړي هغه د ستا د پاره د ټولو کائناتو نه چې لمر پرې راخیږي او پریوځي غوره دی له ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي من دعا الی هدن څوک چې د نېکۍ طرف ته هدایت وکړي، کان له من اجر مثل اجور من تبعه، د هغې د پاره دومره اجر دی چې کوم کسان په دغه کار د ده په لارښوونه باندې ده عمل کړی وي. یعنې د ده د پاره د ټولو هغو کسانو اجر لیکل کېږي چې چا د ده په دعوت باندې، د ده په خبره باندې، د ده په رهنمایۍ باندې ده عمل کړای وي لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا او د دې نیک عمل کوونکو له عمل څخه به هم هیڅ شی نه کمی مسلمانې خورې د پورته شرعي نصوصو څخه څرګنده شوه چې دعوت ال الله د نارینه او ښځې مسؤلیت دی او په خاصه توګه د اولاد اسلامي او اخلاقي تربیه او په خاصه توګه کله چې د ښځې خاوند غایب وي او ښځه غواړي که ښځه غواړي چې خلکو ته دین ورسوي، نو هغه دې یو داعي زوی وروزي او هغه دې تربیه کړي. نن زموږ د ټولنې د فساد یوه وجه همدا ده چې د خپلو اولادو اسلامي تربیې او روزنې ته مو پام نه دی شوی، که چېرې د کور اهل اصلاح شي، کوڅه، کلی او بالاخره ټولنه به خامخا اصلاح وي. مسلمانې خورې! نن څو ورځې له خپل اولاد سره تکلیف او زحمت تېر کړه، هغوی له بدو کارونو څخه په کلکه منع او ښو کارونو ته یې تشویق کړه، جومات ته یې د قرآن او د دین د زده کړې د پاره ولېږه، اسلامي تربیه ور وښیه، د اطاعاتو په حصه کې یې کلک وڅاره، کوڅه ګشتۍ، د فاسدو خلکو له ملګرۍ، د فلمونو، مفتضلو سریالونو څخه یې وژغوره، د څو ورځو د تکلیف په وجه به ټول عمر آرامه، سر لوړې او په دنیا او آخرت کې ورباندې خوشاله او افتخار کوونکې وې او که نن ورځ دې غفلت او سستي وکړه چې زما د سر څخه چپ وي زه آرامه وم ولو که په کوڅو کې ګرځي ولو که ګیم او قمار وکړي ولو که سریال او فلم ته کیني ولو که جومات ته نه ځي ولو که د دین څخه بلکل ناخبره وي خو چې زما د سر نه چپ وي او زه آرامه وم او ما ته شور او غال مغال ونه کړي، نو پوه شه چې دا د څو ورځو غفلت او سستي به ستا د ټول عمر غم وګرځي. یو دا چې د الله سبحانه و تعالی په وړاندې به مسؤله وې او بل دا چې د اولاد څخه به دې داسې لنډغر خدای مه کړه جوړ شي چې والدین او کور خو څه کوې چې د ټولې کوڅې، ټول کلي او ولس دپاره به غم او تکلیف وي. قدرمنې او عزتمندې مورې، مور په انسانانو کې د تخم حیثیت لري، که تخم سالم وي نباتات به هم سالم وي او که تخم خراب شو نباتات او د هغوی حاصلات به ټول خراب شي. د ټولنې ټول کسان په لومړي دور کې د مور د زانګو له مدرسې څخه فارغ شوي دي، که دا مدرسه سالمه شوه،